واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد باب معرفه المقطوع والموصول والتاء المجروره فصلت النساء وذبح حيثما وألم المفتوح كسر إما لنعام والمفتوح يدعون معا وخلف الانفال ونحل وقعا په دې ځای کې ناظم صاحب د مقطوع او د موصول او د تای مجروره بیان کړي تای مجروره معنا تای مفتوحه ایت مجرورم وای دو سيزونه دلته بیانای په اول فصل کې هغه کلمات ذکر کړي چې بعضې مقطوع راغلي بعضې موصول ستاسو قاعده کې مونږه ذکر کړي المقطوع والموصول ما غدي بس او بعضې موصول دي دویم فصل کې د تای تانیس ذکر کوي چې هغه په تای مفتوحه سره لیکل شوی دا دوه بحثونه د وقف او د ابتدا دا غي بحث د پاره یو قسمه تتمه او تکمیله ده کم ځای کې چې مقطوعي پاغه باندې وقف کول شي او کم ځای چې موصولي وقف باندې کې مخکې نه ګوره په خطبه کې درته ویلي وو وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء انثى لم تكن تكتب بها نو که ظاهر کې مونږ وګورو نو په کار د چې دا بحثونه رستو ذکر کړي وي خو یعنی دا بحثونه رستو ذکر کړه وی او محل د وقف او کیفیت د وقف یو ځای کړه وی خو چون کې د دې بحثونو تعلق د محل د وقف سره ځکه په دې باندې موقف کېږي که نه وقف سره تعلق دی دې وجې نه دا یې هغې سره یو ځای ذکر کړل دی بیا فرمایي تفصیل په دې کې ډېر دی خو بس موږ چې کوم وضاحت په قاعده کې کړ په هغه اکتفا کو او دلته ډېر څه نه وایو وعرف لمقطوع وموصول وتا تاء مجروره تاء مفتوحه فی مصحف الامام فیما قد اتا چې په مصحف د امام کې کم راغلي دي مصحف د امام مراد تنا یعنی هغه مصحف د چې کوم عثمان رضی الله عنه لیکلو او زمونږ تاسو پورې را رسیدلې ده دې ځای کې نور څه نشته دا یو تمهیدي شعر و چې په دې کې درته صرف دومره ووي چې دې د توجه کا چې کم ځایونو کې مقطوع لیکل شوی کلمه کم ځای کې موصول او کم ځای کې تا مفتوحه لیکل شوی دا ویو پیژنه مصحف د امام نه مراد څه شی دی؟ نو بعضې وایي دا هغه خاص مصحف و کوم چې عثمان رضی الله عنه ځان د پاره خاص کړی و او څوک دا وایي دې نه ټول هغه مصاحف مراد دي کوم چې هغه لیکلي و یو د مدینې والو د پاره او بل د مکې والو د پاره بصره کوفه شام بحرین یمن دې ټول ته لیږلي هغه د رسم الخط په تفصیل کې بیا ان شاء الله رسم الخط کتاب تاسو وایي نو هغه کې به د دې پوره تفصیل درته راځي چې دا څنګه ولیکل شو او په کومه طریقه ولیکل شو او وجه د لیکلو سوا نو بیا صحیح خبره دار چې دینه مراد هغه اټول مصاحف شي نه هغه خاص مصحف کوم چې د عثمان رضی الله عنه ځان ته نو دې کې درته دې طرف ته اشاره کوي چې عثمان رضی الله عنه په کومه طریقه دا قران لیکلې په تا باندې د دې تابعداري لازمه ده تکه د قران یو آیت لیکي هغه شان به لیکي څنګه چې په مصحف د عثمان رضی الله عنه کې ده د ځانه په پکې ټکی زیاته او کمې نه لکه مالک یوم الدین زره الف نه دی لیکل شوی نو ته به ورسره نه لیکي الرحمن میم نه پس الف شته نه نو ته به ورسره نه لیکي چې ته یې راځو سره الف لیکم خلق په بویا کوم داغي پوره وضاحت دا خو دلته لږ غونتی بحث دی د رسم الخط پوره تفصیل د رسم الخط بیا د هغې دپاره خپلې منظومې دي یو منظومه دا مورد الضمآن فی رسم احرف القرآن دا ان شاء الله چرته موقع جوړ شي کنه نو د دې شرح او وضاحت پتا ست وکړو خصوصا هغه طلبه چې هغه خپل روایت خو پیژني دا دا د اخر خبرې دي کنه چې سړی اول متمکن شي په خپل روایت کې او قرائت کې صحیح ده کنه ان شاء الله دي کی پورا تفصیل ذکر کړه چې په کومه طریقه د قران کریم جمعواله وشو فاقطع بعشر کلمات الله مع ملجأ ولا اله الا تاسو په قاعده کې دا ذکر کړی دی منګه ویلی فقطع په دې شپږو شعرونو کې درته اوس لس کلمات ذکر کوي چې بعضې موصول لیکل کېږي او بعضې مقطوع لیکل کېږي بس قطع کړه فقطع معنا څه ده جدا کا بعشر کلمات پلسو کلماتو کې څه شی جدا کا ان لا ان د لا نه جدا کا یعنی مقطوع به لیکل شي لاسو ځایونو کې ان بدلان اصلي کله شي مقطوع مونږ وی مقطوع بلا خلاف لز ځایونو کې راغله تاسو لیکلی هم دي کم لز ځایونه دي نو د در لداغي وضاحت کوي دا هغه ځایونه دي چې د دینه پس یا سر راغلی اے معمل جاء چې دا ان لا د ملجا سره راغلی قرآن کې راغلی کنه سورت توبه 118 آیت ته وظنوا ان لا ملجا من الله الا الیه نو ملجا سره چې کوم ان لا ده نو دا به جدای کنه جدا بنی ان بدلا نسی جدا به نو چې دا دی په جندونو که ساده ختم شونه په ان باندې توقف کول شي ان صحیح شو اگر چې شروع به بیا د ابتدا نه کې ځکه معنا پورا نه ده ولا اله دویم هغه ان لا د چې د اله الا هو سره راغله سورته هود 14 آیت کې صحیح شو الله اله الا هو وتعبدوا ياسينا او بل هغه الله د چې د تعبدو سره راغله ياسين ثاني هود یو په صورت یاسین کې راغله او دویم په صورت هود کې راغله صورت یاسین کې څنګه ده څوک به وای الله تعبدو قرآن چا سره شپږشتم آیت وګورئ د سوي ثاني هودا کم یو الله تعبدو په صورت هود کې دویم نمبر دا خو اول نمبر دا تا چې وي دا خو مو ام یو ځای لیکل شوی دا اول نمبر وګوره یو ځای لیکل شوی ا دویم جدا دی وتعبدوا یاسین ثانی هود لا دویم د سورته هود الله ځان لري خدای الله موږ سره سره وایو لا د یو شرک نه سره ده ثانی هود دویم د سورته هود د دویم ځای په سورته هود کې لا یشرکنا علا یې ورسره ولګولو تعلو علا وای چرته هغه ته مراد نکی کم چې الله تعلو علی واتونی مسلمین د سورۃ النمل کې ځکه هغه الله دی او زه دی نهم الله یقول درګورا ناس ته مراغه یې خپل کې وایا ټکه وای جدا بریدا حقیق علی نه الله اقول سوره اعراف 105 ته هلکه دا لس پوره شول څو پوره شول په دې لسو ځایونو کې بس شي انبا دلانه جدای مونږ ویلو تاسو ته په قاعده کې چې دا په درې قسمه ده مکتوب بالاتفاق الز ځایونه او مختلفون فيه یو ځایو اوس دلته نه بل خبره شروع شو د ان ما د څه شي د ان ما خبره شروع شو ان شرطیه ده ما د تاکید د پاره ده ان ما قران کې کوم ځای کې راغله نو دی وای اما بالرعد دې زه پورې د خبره ده اما بالرعد او هر چی اما ده صرف په صورت رعد کی نو دا جدا ولیکه دا به جدای ښه دا به سی دا جدا کا سورۃ الرعد کې صرف راغله ده دا سلوختم آیات ده وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ تدینا معلومه شو چې دین علاوه څومره ځایونه دی الته بسی موصول الګه پويږي کنه والمفتوح صل او کم چې په فتحې سره راغله هغه وای سوکا موصول الیکا اے هغه ان ما د نو دا بس شي مفتوح اما بشي کنه څه بشي اما اما چې ده نو دا وای قران کریم کې موصول راغله ده صحیح شو صرف په سلور ځای کې راغلی خدا قران کې یو سورت انعام کې دو کرتا 143 144 او سورت النمل کې 59 نمبر آیات او سورت النمل کې 84 نمبر آیات نور دانشته قران کې قران کې نور اما شته خو هغه څه شی ده هغه حرف شرط او تفصیل دی او دغه اما کم اما دی ام دی د مای اسمی سره نو چې په دې پوی لکه وام مسائل فلا تنهر واما بنعمت ربک فحدث فاما من ثقلت ناغه نور سيزونه دی دا نه دي خبره پوه شي کنه معنی بدل ده نو د اما معنا څه ده دا دلته چې کوم ذکر دی اما اشتملت یا که څه شی یا که دا معنا یې کوو مونږه او دا غبل څه معنا کوو اما السائل او هر چې سوال کوونکی دی سوره فرق شو په معنا هر چې تفصیل له تفصیل کوي نه خایي جدا کړئ دا عن د سند ای عن جاره ده ما موصوله ده کم ځکه جدا کړئ پوه شوئ که نه نو دین علاوه چې څومره ځایونه دي نو هغه ځکه به عما یو ځای څه وي مما بروم والنساء خلف المنافقين دې زه پوره شو خبره پوښوي کنه مما بروم والنساء خلف المنافقين من جاره د مای موصوله سره من جاره د مای موصوله سره په سورته روم او سورته نساء کې دا سکه او هر چې سورته منافقون کې دی وای خلف المنافقین خلف المنافقین معنا څه ده بعضی جدا لیکي او بعضی وای په سورته منافقون کې پکې اختلاف ته سو کې مقطوع لیکي او سو کې موصول لیکي خو عمل په سبانه ده په مقطوع جدا لیکل شوی پوه شوي که نه نو دی وایي په دې کې اختلاف دی نو دینه معلومه شو چې د دین علاوه څومره ځایونه دي هلته بسي موصول بالاتفاق سبای امن اسسا فصلة النساء وذبح دې ځې پورې خبره ده امن اسسا فصلة النساء وذبح دې ځکه درته اوس دا خبره ذکر کړي چې دا ام د من سره راغله او لم جازمه هغه لم چې جزم ورکوي سکون ورکوي چې ورپسې څه راشي اې لم جازمه مطلب دا دی چې د دې لم نه پس راشي نو هغه تصور کوي سکون ور کوي جزم سکون ته ویل کیږي پوهیږي کنه پوهیږي لکه کأن لم تکن وای د لم د وجنه تکون په دینون باندې سره غلې ده غړندې کته د زګوی د تکون کې د نون باندې غړندې ولې ده لم په داخل شوه لم چې سبا نه راشي نو غي ته جزم ورکړي صحیح شو حاجی نو دا د سوی وعلم المفتوحه او علم چې ان مفتوحه د فتحې حمزه باندې فتحه ده نو دا هر ځای کې د لم نه جدا ولیکه او جدا ولیکا کسری والا انما اے چې په حمزه باندې کسری نو ان نه کنه جدا ولیکا کسری والا ان د سنا د سنا جدا ولیکا ان له صدر تا وکړه سنا جدا ولیکا معنا انما لکه په کې شر د لاندې مګورا په یاد ټول مې یاد بیا خو تا امام بخاری کې فرق څه شو ها څه نه څه په کتاب کې ته ګوره نو دا دومره به فرق جوړ شي پوهیږئ که نه دی وایي دا جدا ولیکه کوم ځای کې جدا ولیکو یاره دا ان مکسوره ده او ما موصوله ده نو جدا به ویم بیا کنه انما توعدون لآت وشه کنه مختلف فيه یو ځای په دې کې سورۃ النحل 95 نمبر آیت کې راځي وای دا جدا ولیکا څه شی جدا ولیکا ان مفتوحه د سنه جدا ولیکا تا ته ته وای خیر دی غریب په بدلای ته وای سنه جدا ولیکا لا دې ګورې څه سره کې د معنا ان ما ها کنه تاسو جزري کې دا بل طرف نه شروع شوی دا بعضې سړي ته به علم وي خو دی څرګندوي نه دی یریږي چې د نظره نه شم وجه که نه زموږ به در باندې اخري صورتونه چوف کو خو ته جواب کوه ها چوف کوي بیا لږ اوس ورته ګوره کار کوي که نه ګیا چارې جم نه غتلی اوس کنه ته چارج کې کله کله ته چارج کوه ضرورت شي دا سبق دا چې دا لګ د سوچ او فکر ده ها دی وجه نه تفصیل هم کوم غني کتابونو کې دا کتاب څلور شرح بلکې څلور ها زه پنځه شپږ شرح ګورم تقریبا خو څلور غو خامخا ګورم د دې کتاب د پاره نن مې یوم نه د کتلې د عربی چې کوم شرح دي وجه دا ده موږ وایو چې تش عبارت باندې طالب پوه شي هم غټه خبره ده او مخکې تیر شوي هم دي خو صرف دا شعرونه له ګول دي که نه چې سړی پې پوه شي چې دې معنا به څنګه راوباسو دا تشه معنا ده اوس ښه دغه څه خارجي خبره نشته خو چې تاسو ورته سوچ یې له دا لږ ګران دي په معنا کې نو سوچ ورته کوه او کنه ته موږ یو طالب به جزره کې کېناستو افغانستان د نن تقریبا دا به چې خبره نو د لاسو نه کالو خبره وي چې دا جزري ما پړاوله او هغه کې دا شرح مرح نه وي نو ما یو طالب لاسې مې تاسو واجب فصلت النساء وذبح حيثما دی بارک مصنف څه مطلب دی وی فصلت النساء خدا معنا معلومیږي زما د خیال چې زنانه جدا شوي وذبح ذبح طرف تم په اشاره ده وی هسې نه چې تاسو هم بیا وایي چې فصلت النساء نو موږ نه خو جدا شوي فصلت النساء او ذبحین کې د لدري صورت ذکر کړي مونږ سره په جزري پیریډ کې داسې چلو شي جزري به مو یو کې وس ابتدا و یو طالب اند افغانستان هغه به صدر او صدر چې جزري به شروع کېدا پا بسېدو هغه زه جزري نه وام کنه طالبانو په هغه تلو پورې خاندل لکه خاندل به دې پورې چیرې ته وګری نه د جامعۃ الازهر نه فارغ دی صادر به سم داسې روان به کنه دا هغه سټایل نه به داسې انتظار کیدا چې ګنې دا کتاب ما ویلې ته کوم سره اتفاق کړو په دې چې زبدا کتاب نه وام کنه پویګم پینا والمفتوح يدعون مع بیا دې ذکر کوي وای دا ان مفتوحه چې کوم ده کنه دا جدا ولیکا کوم ځای کې جدا ولیکه دا ان د معنی جدا ولیکه په يدعون چې کله دا د يدعون سره راشي مع اے په دواړو ځایونو کې پس کې دو ځای د يدعون سره راغله دا انما دو ځای د سره راغله د د د يدعون سره راغله هغه دو ځای کم د سورته حج کې راغله او سورته لقمان کې په دې کې بس کوي دا دوه به جدا لیکي مختلف فيه پکې یو ځای دی چې اختلاف پکې راغلی هغه سورته انفال 41 آیت ته واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه خو عمل پکې بس دی په وصل سره دی او دین علاوه چې څومره ځایونه دي نو هغه به موصولي نو دې سوي والمفتوح يدعون معا او مفتوحه چې انما د يدعون مع سره دواړو سره دا مقطوع لیکه بیا وای وخلف الانفال ونحل وقعا سورت انفال چې 41 نمبر آیت ته لکه ما درته وې انما غنمتم او سورۃ النحل چې انما عند الله ده په دې کې اختلاف ته بعضی کې مقطوع ده بعضی کې موصول ده وقل فلان فالي ونهل وقع سورة النحل آیت ده پنزنوی انما عند الله هو خير لكم دا دلته کې قاعده کې دا دا زینون بیا دې سوئی دا څو شعرونه وشول وکل ما سألتموه او لفظ د کلو د د مان جدا کا وکل ما سال پدی دریو شیرونو کې اوس درته ذکر کړي کلو د ما سره ذکر کوي او فی ما ذکر کوي او بئس ما ذکر کوي صحیح ده دا درې کلمات د دې رسم الخط تر د ذکر کوي نو اول درته وایي چې کلی ما دا به یو بل نه جدا ولیکي په سورت ابراهیم 34 نمبر آیت کې راغله وآتاكم من كل ما سألتموه صحیح شو نو جدا ده کلی د معنا سورة ابراهيم کې بیا دې سوي وختلف او اختلاف کړي شوی دی او دو سره د سالتموه دا قید لګول کل ما سالتموه معنا دا را سالتموه سره چې کوم دغه ته بجودای بیا وایي چې په دې کلما کې اختلاف کړی شوی دی وخت لفردو اختلاف کړه شوی دی په کله ما ردو کې کم چې سورته نساء 91 نمبر آیت کې راغله کلما ردو الی الفتنة ارکسو فیها په دې کې اختلاف دی بعضې مصاحفو کې مقطوع دی او په بعضې کې موصول دی نو د دې نه دا خبره راووته چې د دې باقي ځایونو کې څه شی دی موصول دی خو بعضې کتابونو د خدای او ځای ذکر کړي خو دې ځکه بعض علماو کله ما دخلت امه اللعنت څلور ځونه مونږ ذکر کړي مختلفون فيه اے د یو ځای ذکر کړي مونږ څلور ځونه مختلفون فيه ذکر کړي چې هغه تاسو ته پس کې ذکر دي هغه درته په قاعده کې تفصیل په شرح کې شته حاجی او سورته اعراف 38 سورته مؤمنون 44 سورته ملک اتم باقی نو ټولو کې موصول بل اتفاق دی بیا دی وای کذا قل بئس ما همدارنګ اختلاف کړه شوی دی په بئس ما کې کم بئس ما یادای قل ورسره وی سورة بقره 93 قل بئس ما یأمرکم به ایمانکم ها څوک وصل سره وای څوک قطع سره خو عمل د وصل سره دی یعنی مصاحف کې عمل په وصل دی ويول وصل صف او دا وصل بیان ک په قل بئس ما کې کم ځکه بیان ک والوصل صف معنا څه ده دا وصل بیان کا په قول به سما کې نا والوصل صفه وصل بیان کا خلفتمونی په بئس ما خلفتمونی کې دې ځکه وصل سره راغله ده او ضرور جدا کفی د معنا اوس دا بل خبره شو صحیح شو هلکه د بے سما خبره ختم شو د څه خبره شروع شو فيما او ضرور جدا کدا فی د معنا کمزه اوحی په اوحی کې فی جاره د ما موصوله نه جدا کا فيما اوحي او بیا افضتم او اشتهت او افضتم لمسکم فيما افضتم فيه عذاب عظيم سورة النور سوار لسم آیت ته او بیا سوئی اشتهت اشتهاد کوم ځای کې راغله وقعت رو من كلا تنزيل شعراء وغيرها صله دویم په دویم ځای د فيما فعلنا کې په دغې کې به دا جدا يي او هغه اول کې موصول ده ځکه وایي ثاني فعلنا هغه دویم فعلنا کوم چې سورته بقره کې ده وقعت او دارنګ په سورته واقعا کې چې راغله چې فی ما لا تعلمون 61 نمبر آیت دیم جدا وایا رومن او سورته روم کې چې کوم راغله فی ما رزقناکم دام جدا وایا سورة روم آیت دی 28 نمبر دور پسې دی سوی کلا او دواړه زیونه کلا معنا څه ده تنزیل شعرا خا شعرا ځان ته د کلا تنزیل دواړه ځایونه د تنزیل تنزیل نه مراد سورته زمر ده د سورته زمر دواړو ځایونو کې جدا وایا یو درې مایت ته بل شپږشته مایت ته دا شپږ سلوختم فی ما هم فیه او فی ما کانو په دې دواړو ځایونو کې دا فی د معنی جدا وایا نو کلا تنزیل معنا څه ده دواړه ځایونه د سورته زمر سورته زمر شروع کیږي څنګه څوک به سورته زمر اول آیت وایي تنزيل الكتاب نه تنزيل ولا وې کنه کلا تنزيل شعراء او د شعراء په فيما ها هنکم دا فی د مان جدا و 146 نمبر آیت ته اے اب ابن الجزري صاحب څه چل کړي ابن الجزري صاحب یو لزونه ذکر کړی د مقطوع خو ما ته وګورئ ما درته قاعده کې ویلیو چې مقطوع بالاتفاق په دې کې سورته شعراء 146 ته اتترکون فی ما ها هنا امنین باقی دا لز زیونه چې کم دي دا مختلف فيه دي مونږ هلته ویلي خو پکې عمل په قطع د نو ابن الجزري وایي دا به مقدول کې او دین علاوه چې څومره دي نو وایي وغيرها سولا د دین علاوه چې دي نغه موصول لیکه نه لس ډېر دی ها شونه معنا ګران نه ده ځان په یول به ګران دي معنا خدا غدا چې دا کم ځای کې یو ځای لیکل شي کم ځای جدا د شعر نه خبره راستل لګران څوک څوک به پوه شي چې چا سوچ او ان شاء الله پوي وصلی الله تعالی علیه